دویمه خبره دا ده چې په مذهبي رنگ کې په مولا رنگ کې نن هغه خلک په پا پاکستان کې پیدا دي چې امام ابو حنیفه ته کافر وای امام شافعی ته کافر وای امام مالک ته کافر وای امام حنبل ته کافر وي امام ابو حنیفه هغه سړی و چې سلويخ کاله د ماسختن په اودس د سار مونږ کړي امام شافعی بیا هغه سړی و چې د امام ابو حنیفه دمر معتقدو چې وسه مسله کې اون ختمه نو د امام شافعي ابو حنیفه قبر تلارم دو رکعات نفل میو کو دعا میو کړه نو الله را تعالی هغه د قبر په برکت مسالې کچو کړه هغه امام مالک کافر دی چې چا په ټول عمر کې د مدینه نه بار شپه نه دا کړی او چا په ټول عمر کې په مدینه کې پڼې نه دی پخپو کړی چې دې زمکه لاندې زما محبوب پروت دی زه به په دې ځمکه پړو سره څنګه ګرځم د بغداد بادشاه ورته خطر आवाज تولو چې یو څو ورځله بغداد تراشه ویلزګار نه یو ورځ لراشه خط ورته ولیکلو چې په خدای دې د قسمی چې د رسول الله په خوا کې یو غنټه ستا په ټوله بادشاہي ورنکړ هغه امام مالک کافر هغه ته مسلمانې چې د کویت نه پیسې او تنخوا اخلي او په پیجارو کلاشن کوپی ځان پسې ګرځې ته مسلمان او امام مالک کافر دی او امام حنبل کافر دی چې چا خدای په خوب کې ولیدو خدای په خوب کې ولیدو او د خدای نه تپوس وکړو چې یا الله ته په څه خوشاله کې چې زه وکړ وکم ورته وی امام مالک چې څنګه اوسګار ټیم در تدوی ملاویږي د قران تلاوت کوا زه په دې ډېر خوشاله یم هغه امام حنبل کافر دی خدای ته وګورئ طالبانو اول تلای بیا ته سبق وایي اول ګورئ بیا ته سبق وایي مونږ چې سبقونه ویلي زما په لس کال کې نه یادېږي چې ما د غرمې ګرمه روټۍ خوړلې سړې روټۍ به مرچکی سره وخوړې او بیا به مدرسې ته منډې امون چې کې سبق ویلو هغه انقار شو دی خو وګورئ مولانا رشید احمد گنگویی حنفی مذهب او کافر دی مولانا قاسم نانوتوی حنفی مذهب او کافر دی مولانا محمود الحسن شیخ الهند هغه کافر دی شان ورشا کشمیری کتب خار ناطق هغه کافر دی مولانا حسین احمد مدنی کافر دی مفتی کفایت الله کافر دی مولانا یوسف بنوری کافر دی مولانا مولانا عظیم داد الله مهاجر مکی هغه کافر دی مولانا ادریس کاندلوی کافر دی د غرغشتو مولانا کافر دی د غرغشتو مولانا کافر دی چې په یو بجه د شپې ماته وای چې یو خبره ده درته حکم کنا مالجی وی کوي ویل وی کوم مالجی وی کوي ویل تا ناری غوندې خلکو ته به وې مال نه وې ویل توحید کې مې رساله لیکلې و د شپې سوکرانه دې گرفتار کړم ما ویل چې څه کوي وراته وی چې خدای ته دې پیش کړ وې ماړه کې دا خیالو کو چې ما به رساله کې څه غلطي کړي نو ځکه مې خدای ته پیش کړي چې خدای ته پیش کوم راځوي چې نصیر الدین دا رساله تاج کړي دا ول مال چې الله مالک له ول زهر سمې درته معاف کړه هغه مولانا نصیر احمد غرغشتوی هغه حنفی دی هغه کافر دی نو زما عزیزانو عرض مې داو چې یو ټکی ووري مليانو خو شروع وکړه وای پتا سه بلا وړي چې پرتوک په غاړه راوړي ټول وای دنیاوی حکمران طبقه کې او مذهبي کې مونږ په دسه بلا وړي دلی یو چې دا پرتګ به په غاړه کې اچو ای وابین کې په داسه بلا وړي چې پرتګ په غاړه راوړي زړه می سورې ویني تساسی په داسې بلا وړي چې پرتوک په غاړه راوړي مفتی صاحب د تقلید با بیان کو تقلید بپسکیږي د کابل د ظاهر شاه په وخت کې نن د افغان مهاجرو کې چې کوم مليان دلته راغلي دي څوک وایي په مسله کې څو خلکو ته به داسې ګوري دی چې ګینې تا دې ما خو خونه کې ګوته واخله وایه مانشه ټیک ده که ده تقلید شقی عضلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں انہیں لازم ہے سمجھانا بضرب خنجر فولاد یو مولا نه سر پرې کوم کده د غیر مقلدای نامه واغستا ما نه داګیره کړه د ظاهر شاه په وخت کې دوی کلک کولای شولتا چې قانون سخت په عرب ملکونو کې ذکر دیدل مولا کلک کولای شي چې قانون سخت دی په پاکستان کې قانون نشتا ډنډه نشتا آشا آزاد دی نو که خدای آزادی ګرځي که مولا دا چلو کو نه څه چلو امام ابو حنیفه دی خو وګوره د طالبانو ته وایم یو خو خدای ته وګورئ د پنداو چرګانو بچو هر چا نه سبق مو وایي اول لک تلای چې دا د کم ځای دی د د رشته کم ځای سره ده د د تعلق چا سره دی د غرغشتو مولانا نه چې چا سبق ویلی دی په خدای قسم هغوی ته په ژوند رسول الله پټکی را لېږلی مولانا مدني پدیوبند کی میں یو دکاندار در رومال دوستوں دا دے مات وہی کہ آپ حضرت کے مہمان ہیں آپ کو چائے پلاتا ہوں میں چالیس سال حضرت مدنی کی خدمت میں رہا ہوں اور مجھے خدا کی قسم کہ وہ بیک وقت دس جگہوں میں تقریر کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں بیک بہت دا په دیوبند تقریر مې کولو دیوبند کې او دا شعر مې وې چې مزتی دهور و ما اتینا بمثلی ولقد اتا فعجزنا عن نظرائه دا چې کوم ځای ولارم دا ځای به بیا مولانا مدني پیدا کی نو ټولې مدرسې وجړل 11000 طالبانو پکې بیا راځه اوس دلته زمونږ یو معین الدین چشتی دی څه نام دی نه نه وزیر داخله کې معین حیدر ها معین الدین حیدر وی ټول پاکستان کې به اذان په یو وخت کیږي نو خدای دې کور روان کا جوران شي کراچۍ او د دې د ټیم څومره فرق دی نو په یو وخت په څنګه اذان کی او مولا بدسی او پلانې بدسی مالدا وای چې مولا به په خرصور جمعات تراځي بس یو خبر اخر کې واوري مدینه منوره کې د چایو په مجلس کې یو مصری مدرس مونږ سره نو ما ته وای دا طالبان متوجه شي ما ته وای ما ته رستو هیڅ تندر نه دی پریوته ما ته وایي چې یا شیخ ليس معكم الدليل في مقابلة هذا الحديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب امام پس الحمد لله چې دی دې باندې تاسو سره څه دلیل نشته ما ورته یا شیخ معنا دلیل من کان له امام فقرات الامام قرات له نو ما ته وی چې قال ابن حجر هذا الحديث ضعيف ما قرا شو ما علي بن حجر هو شافعي لهذا الوجه يقول هذا الحديث ضعيف فهمت؟ ما تقول نعم فهمت بدأت او قرت بلونو من کان له امام فقرات الامام قرات له امام ابو حنیفه پسې دوابیانو غیر مقلدینو شپک شل کسانو ډل رالا او کوته کې ور سره وي چې ته وې چې فاتحه خلف الامام نشتا ته وې ویلا او زه وې وې باس کو وې تاسو خوشپک شلې کسان یې نو یو کس منتخب کړئ چې هغه سره د باسو کوم داغه ګټه بستاسو ګټي داغه بیلات بستاسو بیلات ویل ټیک ده یو منتخب کو کدی سړی وګټلا ویل مونږ ټول وګټلا او کده بیلو دا ول مونږ ټول بیلو دا امام صاحب ساده کو وګړو ول بس تاسو په خپل فیصله وکړه چې فاتحه قلب الامام نشته ویلی ولی ویلی چې د دغه کس تاسو ګټه نه او د دغه بیلار تاسو بیلار دی خو امام پسې دي چې اقتدا وکړه دا غو مستامون دی کړ دا غو قرات تاسو قرات دی کړ بټول اکبر خیال امراغی دی خواو گو رئی ابن ابی لیلا دا بادشاہ قاضیو دی غیر مقلدینو تاوائی چې په قران او حدیث چغه تاسو وهاي دا مسله په قران او حدیث کې پیدا کړي سلور کا صداس کی مار راغه مار په دې یو ورختو د ځان نه ټیله کړو په دې بل ورو خاتو د ځان نه ټیله کړو په دې بل ورو خاتو د ځان نه ټیله کړو په دې سلورم ورو خاتو د سلورم یو چی چلو او سلورم مړ اوس د دې مړی تاوان په دې درو کې پچار ابن ابي ليلى وی چې دا لومبه سړی به تاوان ورکړي دا مسله لاره امام ابو حنیفه ته هغه وی الله دې په ابن ابي ليلى رحم وکړي او که څه سات پس یې خوړلی نو دیم خلاص شو ځکه چې د خپل ګناه و چې ځان نه نه لرا کو دا غ اجتهاد دی اجتهد برای روایت کې راغلی دی دا غ اجتهاد دی نو امام ابو حنیفه غوندې به پیدا شي د امام ابو حنیفه برکت دی چې د امریکې کور روان شو صدام حسین نشي والي او ان شاء الله نه به وي الله دې امریکا ته صفه هستی نه میټاو الله دې د امریکې دوستان امریکې له پښاو لون کې دې خدای هلاک الله دې امریکا داسې تباہ کی لکه روس چې تباہ روس الله دې ببرو ګیرو والاو او د ببرو سرونو والا په برکت خدای تبا کو کنه یو ول ته د روسي جن ناشته مسعود دې کس بلا نامه ده هغه هم را ټینګ کړي د چیز راګینا د طالبانو علاج نشي کولی یو کوتک ور سره ته سخانه بازار کې یو طالب ولاړی او وزن اوشي مانده تخلق راشي مجال دې چې دکان ته سو کاغو ګوري مجال پیر سے پکیرے کے غل دے مولا پا مولا توب کے غل دے شیخ سے پشیخائی کے غل دے اجی سے پاتی سیب دے پشیادی توب کے غل دے چالا بور دے لار چه بلبل پکې نه وي بوستان سکړم چې صحیح مسلمانان پکې نه پیدا دا پاکستان وجود مونږ د پاره لعنت دی چې بلبل پکې نوی بوستان سکړم بے میوی بسر وی قد خرامان سکڑما چه علاج میں دا مرس کولے نشی افلاتون غندی حکیم دا یونان سکڑما نن سبابت خالی منگولی درمو که بادشاہی د اورنګزیب او شاه جان سکړما د ګنا دریاب لاو کم لو خدایا د رحمان به د معاشر په میدان سکړما ستا پاکستان په با باړه کې کپڑے خرڅيږي د خزو باړې په دې باندې د جمعات د الله او د محمد نامه لیکل دا خزیا چې خزیا غوندي دا الله او د محمد نامه پی لیکل په دې کپڑا زما په دې خبره پوه شئ دا کپڑے ستاسو مسلمانان د سور بچی هغه خرڅي په خزو باندې او خزي اغوندي په دې دو پیازه باندې او د الله او د محمد نوم پیری کړ دا به تاسو لا ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پېښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي عزیزانو کاش چې هغه ژوند داغه نقشه الله ستاسو زمون په دماغ کې راولي چې د پیغمبر د حدیث د پاره د امام بخاری کومه منډه او کومه ترړه او کوم تکلیفات برداشت کړي دغه امام مسلم واخلا دغه سه امام ترمذی واخلا دغه سه امام بخاری والا زما عزیزانو د دې خلکو جون چې تاسو وګورئ نو دا ځان بدرتا انسان هم ښکار نشي چې مونږ سکړې دي دې دین د پاره د دې وجنا تاسو د طالبانو ته یو عاجز غوندې درخواست کوم په دې روزه کې ډېر ځایونو کې خو چې واوري نو خيار اوسېګا ډېر تیارې به در باندې راشي خو د خوب نه ورته بیدار اوسېګا کوم سره چې پکور کې ویخوي داغه پکور ډاکه نه پیوزي همیشه ډاکی چې دی هغه د اودو پکور باندې پریوزي نو لږ ویخ شي د هر چا غا سره ها مه ملاووي لږ ویښ شئ مولانا ادریس صاحب دی الله غریق رحمت کی ما ته په پاره چنار کې یو خبره کوله وی چې زه دې وبن تلارم نو د شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه په درس کې کې ناستم ویناس کوم خداسي بیرخه غوندې بناستو ما دا خیال کولو چې دا څه گردانی غوندې دی چې دا گردان به کله ختمي وی په خدای باور وکړه چې د دې بخاری ډومبه شورو چې د باب کیف کان بت الوحی الا څنګه ده ته هم دغه کړه الى رسول الله صلی الله علیه وسلم کیف کان بت الوحی په دې لفظ وحی باندې شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه یو نیمه میاشت لګیاو نو رخ مې ورته سم کړو چې دا زما چې کم خیالو ا غلطو خطو بیا غره ته د شاه صاحب چې کمی کیسې کړې دي هغه د دومره وخت کې زه تاسو ته شرط بیانول نو زما عزیزانو یو اول سره تلای ترجمه کول دا ډېر آسان کار دی پښتو کې تفسیر شته اردو کې شته فارسی کې شته عربي کې شته دا دی وخت کې ترجمه امی سره هم کولې شي ولان دی اردو ته وګوري او تاسو به ترجمه کوي خیال دې تکوا چې هغه خلق کم معیار د حق نشي چې کوم خلکو برای راس دا دین د جناب محمد رسول الله نه اوریدلې دی ٹھیک شو برای راس بیا دا دین تبع تابعینو برای راست د صحابه نه اوریدلی تابعینو برای راست د صحابه نه اوریدلی ائمه مجتهدینو برای راست ائمه محدثین برای راست نن نشپیتا اتیا کالا مخ کې چې کوم د پیغمبر زمانه ته نږدې وو هغه په حدیث نه پیدا پنځل سو کال رستو چراتیر شو نو زدارو چې خلاص پی پوي ستا په دې ملک دام یو فتنه ده چاته چې منکرین حدیث وایي مولانا یوسف بن نوری رحمت الله علیه به الله غریق رحمت کی د پرویز متعلق په یو شپه کې د ټولې دنیا د اسلامي ملکونو نه استفتاګانې وکړي او په یو شپه کې جواب راغی او سبا له په فتوا د کفر ولګو نن هغه قسم خلق هم په ملک کې موجود دي چې حدیث توبه نعوذ بالله د پوسلی ورته وي دا قسمه خلق هم شته عزیزانو نن په ملک کې دا قسمه خلق هم شته چې امام ابو حنیفه هم دې سړی هغه ته څه ویل کړه غیر مقلد مقلد پرېګه ده امام ابو حنیفه په حدیث نه پیدا پنځل سوا کال رستو روټي خلاص په حدیث پويږي او امام ابو حنیفه چې پیغمبر ته 50 پته کال نږدې ده هغه په حدیث نه پويږي امام مالک په حدیث نه پوهیږي چې تا ټول عمر د جناب محمد رسول الله په خوا کې تیر کړی تاسو خیال را په تمام زندګۍ کې امام مالک په مدینه کې پانی نه وي پخو کړی چې دې زمکه لاندې زما محبوب پروت حجی محمد امین دی خو به هغه به دا شعر کله ډیر وي چې زړګي استرګې لګاوه د قدم لار نه ده حضرت پیخی قدمونه دومره خواره نه ده تاسو خیال ده نو زما عزیزانو دې ته بلک سوچ کوئ که امام ابو حنا پویو که امام شافعی نا پویو که امام مالک نا پویو که امام حنبل نا پویو چا چې یو کم سل کرتی الله په خوب کې لیدل یو کم سلزل پختنه ته اخیری وکړه چې یا الله ته پس ډیر خوشاليږي چې زاغه کار وکم نو الله ورته فرمایي چې به تلاوت القرآن زه د قرآن په تلاوت ډیر خوشاليږي زمونږ د ملک یو رواج دی د روزه په درويشتمه شپه دا سورتونه وي تبارک الذی وی کڅوي نو ما نه پرون چا تاسو کوی چې دا روزه کې دا څنګه چې ما دا خبره نه ده پارام کینا وی چې دا چل څه دی ما حدیث کې راځي چې د شپې څوک سملی او تبارک الذی وی او د او دشي او مرشي دا تبارک الذی به د قبر ته عذاب نه پریږي دا تبارک الذی به د په قبر څوکیدار ولاړ نو هر سره هغه شپه به وي دا په ومه شپه په درويشتمه شپه په ويشتمه شپه دا کیسې میسې لکه موږ مليانو چا په یو رنگ کې ځان له دکانداری جوړه کړې ده او چا په بل رنگ کې ځان له دکانداری جوړه کړې ده تاسو خیال راغی خبر اصلي تاسو ده تاسو خیال راغی نو عزیزانو دې ته بل سیاست کوي تقلید د مذهب معین دا واجب دی تقلید تیر ورځو کې څه طالبان راغله ما ته یې چې راځي تا د مولانا امام شاه سے مدرسه کې ویلي دا تقلید خبره ما انا نه پوي انا نه پوي معلوم کنه پوي انا نه پوي تاسو خیال راکړئ نو بیا مې ورته داسې دی غوږ نه ونیو ورته مې وویل چې بچیا حال خو دې دا دی چې عربي کې پنځه خبرې نشي کولی او ته ما سره په تقلید باندې بحث کې نو دی وجنا لګ دا طالبان مهرباني وکړي لګ مهرباني وکړي چې سړی اول تلای هغه نه پسته کې بیا سبق وایي مونږ چې کوم بزرګانو نه سبق ویلې دي او کوم بزرګان مالی دي دي زه درته سوې څه درته وایم دې کمره کې ناشتو مفتی محمود صاحب دې الله غریب په رحمت کی ما ته ویل کزه چې زو غلجو میا صاحب ته زو ما له څه ته وای وې زه یو څه چکر و روان شو موټر کې ما ته وای چې یو خبره درته کومه خو ته خو اناړي غوندې یا سینه چرته میا سه بیا تنګ کی مجیر زغګ نه کوم پراته وکا نو تازه راغله مدینه منوره نه نو ما ته په موټر کې وای چې صوفي جمیل د روزه مبارکي خادم خاص دی هغه ته په مدینه کې پښتنه وکړه چې ستاسو په پاکستان کې میاو دا څوک دی وی ما ورته چې زمونږ ورور دی زمونږ مرګره دی وی راته وی چې زه روزه مبارکه ته ولاړم صلوات و سلام می وی او رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو او مال پټکې راکو چې په دې قافله کې میا محمد جان را روان دي دا پټکې هغه ته ورته ویما چې سترګې پرانیستې نه پټکې زما لاس کې پروت ویما بس واغستو چې سهار شو په موټر کې سور شوم لس میله قافلې له مخې له ورغم چې ورغم قافله مې روپا وکړه او ورته مې چې تاسو کې میا محمد جان کم یو دی خلکو راته چې دا دی وی ما چوکته چې هو چې دته پکې نه ورګي بل به چاله ورګي نو یو طرف ته مې کو ولا مې ورکو چې دا بیګا ستا امانت رسول الله صلی الله علیه وسلم راکړ هغه د واسکټ دی جیب کې واچول او راته وی چې دا خبره مفتی محمود صاحب په لار ما ته وکړه چرته لاړو خبره چې خلاص شوې زمیا سه پسې شم چې دی هغه تاسو سره یو امانت ته ما ته وخی وی چې څه شی دی مالا پټکه هغه مفتی محمود ته تاسو کته مفتی محمود ما ته تاسو کې معلم یا سه والله کدی پریدم په خدای باور وکړئ په داسې ځای کې ولارم چې سلويخ پنځه سلويخ کال په کې قال قال رسول الله ویلي شي او درو ویل د ایمان تاوان دی درې کال ورپسې ومه درې کال خو اخیری راته وي چې زما دا کور د بدعت اډه ولې جوړه که چاته پته ولګي چې دې کې د رسول الله سم پټکای دی خدق به دا دیوالونه سپي څوک به ورته سجدې لکوي څوک به څه کوي څوک به څه کوي نو زما کور بدعتخانه مه جوړوه ما مه تنګوه مال پټ غوندې راته وښیه چې راغلم د شپې لا اله الا الله محمد رسول الله په دې کلمه دې زما قسمي چې د شپې په خوب کې پټکای راوړو راته وښودو ما ته وی دا پټکې دی وی ګوره خو خدای ته وګوره چې تنګوه مې ما سهار ورپسې بیا لاړم غل جوته د زامنو نه پښتنه وکړ چې بیا لاړم ورته مې بالجی ما خو په خوب کې نو ویلي چې ماته وخایا په وی خبره تخه په زلګ نه جوړم کنه چې خشمه بیا وګورو چې وفات شو هغه شی چې ماته په خوب کې خودل او د مرای نه تاو چې کفن کې مې وکړو سو وخت کې خور ته ځان سره یو زما عزیزانو د غرغشتو مولانا په دې کوستا کال کې شپه و جلسه چې ختمه شوه مونږ ور سره ناستو یو بجه و د شپې هغه چې خبره کوله داسې وکړ ته به یو خبره ده چې وکم کنه مونږ ویل چې وی کوي یو خبره ده چې وی کوم کنه مونږ ویل چې خامخا یو کوي ویل با په توحید کې یو رساله لیکلې و په توحید کې نو چې رساله خلاص شوه د شپې پروتم یو دوه کسراله راته وی چې پاسه ومال چې څه چل دی راته وی چې ستا خدای سره پیشي ده ومال کې خیال وکړو چې د رساله کې ما څه غلطي کړې ده راته ښکاري چې خدای سره مې پیش نو ما کې خیال وکړو چې د رساله کې ما څه غلطي کړې ده راته ښکاري چې خدای سره مې پیشي ده وی چې څو وخت کې بوتلم او خدای ته پیش کړم وی راته وی چې نصیر الدین دا رساله تالی کړې ده ما چې یا الله دا مالی کړې ده وی راته وی چې زار سم درته معاف کړم نو عزیزانو لاړ هغه خلک په دیوبند کې می تقریر کولو هغه ځای ولاړم چې په کوم ځای مولانا مدني درس کولو نو دا شعر مې وی چې مزتی دهور و ما اتی نبی مثله ولقد اتا فعجزنا عن نظرائه لاړې زمانه چې او زما د یار غوندې یو زمانه پیدا نه کړ دا زه بیا په نوري سره څنګه پیدا کړی دا چې په کوم ځای باندې خو په دې د خدای نه ډېر شکر ګزار یم او ډېر شکر ګزار یم چې د هغه د شاګرد مې نن د بخاري درس واورېد نو عرض مې دا و عزیزانو چې دا ټول سیزونه د وسعت علم سره تعلق لري دې د پر ډېر وسی علم پکا یو سړی راغی امام ابو حنیفه ته یو سړی ته ورغه دکاندار دی وی چل کدا یو سودا راکا سودا ورکا یو پیسې پکې کماو ودا پیسې نشته خو د دې بدل کې به یو مسله درته وک ورته پیسې مسلې ځان سره کېده پیسې راو باسا امام صاحب ډېر خپه شو چې زما د ادم رول علم چې د یو پیسې قیمت نه لري کور تراغه خدا سورځ تیر شو هغه دکاندار په جړا جړا امام ابو حنیفه تراغه صاحب غرق شو ولی ویلور مې دا زما ډیره خوخه ده ما قران خورلې او چې دا به هغه سړی ته په نکاح ور کوم چې دا ټوله دنیا د دې په مہر کې راکی اوس ټوله دنیا د د چا چې د دې په مہر کې ورکی اصل تلور ودول غواړي امام ابو حنیفه ورته وی چې هغه تا ته چې یو پیسې د شینه ما ویلیو د خدای بنده کاغه شه درا کړو ما هم دا مسله درته کوله خو زاغه وخت کې مې په پیسې کولا اوس به د خدای په نامه درته وکړم لور چې چاته وده دا سړی نه د لور په مہر کې قران والا نو د قران قیمت نه دنیا ده او نه و ما فیها ده نو قسم بدی منوهی او لور بدی مواتش تاسو خیال راغی نو عرض داو چې مونږ دماغ کې وسط نشته نن بیان د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه متعلق صرف دمره ده چې علماو په منځ کې په دوو خبرو کې لږ اختلاف دی یو دا چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استادان څومره او دویم دا چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تابعی او کنا طرف باندې دي چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استادان چې دي هغه یو سل او دولسو امام سے رحمت الله علیه د 112 استادانو نه سبق ویلې چې په هغه استادانو کې یو امام جعفر صادق رحمت الله علیه هم امام جعفر صادق رحمت الله علیه دا هغه امام دی چې کوم متعلق اس شیعہ لگیا دی او فقہ جعفریہ چغی وہی نو عزیزانو عرض داو چې مونږه د فقه حنفی چغی وهو او شیعه چې دی هغه د فقه جعفریه چغی وهي نو کپ فقه جعفریه او فقه حنفی کې اختلاف وی نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خدا فقه او امام جعفر صادق نزدا کړي وا نو بیا ولی د امام جعفر صادق فقه جدا ده او د امام ابو حنیفه فقه جدا ده خبره دا نه ده خبره دا ده چې دا چرته ثابت نه ده چې امام جعفر صادق په خپل لاس باندې د فقه د کم کتاب تصنیف کړي دا فقه جعفریه چې دا دا یو نیم سل کال رستو د امام جعفر صادق د وفات نا یو نیم سل کال رستو دا د شیعو مليانو تدوین کړی نو د شیعه مولا خو بیا خپل خوخه ده چې هر څه په کې لیکلي دی هغه لیکلي ځکه چې مولیانو په هره زمانہ کې د خپل مذاق مطابق لته خوالي دي قرآن کې راځي او بیا وای چې دا د خدای کلام دا د يهودو د علماو په حق کې خدای پاک ویلي دي چې غریب په خپل لاس لیکل وکړه او قوم ته به یو شی پیش کړ چې دا د خدای کلام نو الله وی چې وایلن هلاکت او تبعیدی وی بعضی مفسرین وی چې وایل دا هغه کند ده په جهنم کې چې ار ورځ جهنم هم او یا کرته د دې کند نه امان غواړي لکه قران کې راځي دک دے ویل یوم اذن للمکذبین الله وی په دغه ورځ به د دروغجنو د پاره ویل کندوي کم خلق چې دروغ وای او د دروغ وعده کوي د دغه خلقو د پاره مو ویل کندوي نو عزیزانو عرض مې داو چې امام جعفر صادق رحمت الله علیه چې وو د دغه لاس د فقه تصنیف شتنه ډېر سو کال روستو دا فقه جعفریه چې اوس شیعه وایي چې مونږ بم په پاکستان کې د فقه جعفریه نفاذ غواړو اوس پاکستان خو د حکمرانو د لاساډو سملک پاتې نه دی سملک پاتې نشو یعنی دوی تویل پکار دی چې الکه د ملک کې قانون خو بدار چای چې د چا اکثریت اکثریت د احناف دې تاسو په وړو کې مال گئے نو تاسو څنګه وایي چې مونږ په پاکستان کې د فقه جعفریه نفاذ غواړو او هغه د پاره جلوسونه او جلسې کوي خو سړی نشتا ملک نشتا زور نشتا قوت نشتا کم ملکونو کې چې زور او قوت ته هغه ملکونو کې دا خلک اوسېږي هلته کښت نه شي کولی خو دا ملک نه دی نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 112 استادان دویمه خبره دا ده چې د د څومره لوی علم مالکو د دې اندازا علما لګول ابن ابي ليلى بادشاہ ته رپورټ وکړو چې دا امام ابو حنیفه چې وینو زه فیصله نه کوم زه فیصله وکم او دی وایي چې ده پکې دا غلطي کړې ده. دی بادشاه راوغوښتو چې یا به زما قاضي کېږي او یا دې جیل ته اچوم. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وی چې قاضي کېده خو خکار دی لوی منصب به زما لاس کې راشي خو ما د بادشاه قاضي توب ته د پیغمبر یو حدیث نه پریدي یو حدیث را پورن خطه دی ان نه پریدي چې زه قاضي شم نو بادشاہ ورته ویل چې کوم حدیث دی ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک د قوم مشر او د قوم قاضي شي ذبح بغیر سکین هغه حلال کړی شي بغیر د چړې نه نو زه قضا ستا ځکه نه قبلوم چې د پیغمبر دا حدیث مې ستا قضا ته نه پریږدي کم سړی چې د قوم مشر شي آبی تیغ حلال کړی شي بی تیغ نو زه ځان بی تیغ نه حلالوم زه د قوم قضا او مشري نه کوم واغستو په جیل کې واچولو او په جیل کې ور سره داسې عمل وکړو چې هغه په جیل کې وفات شو نو عرض مې داو چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تابعی صحابي چاته وی چې پیغمبر لیدلې تابعی چاته وای چې هغه صحابي لیدلې علما لیکي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 72 صحابه لیدلې 72 صحابه علما لیکي چې په دې کې دا شرط نشتا چې کا په نابالغ توپ کې نابالغ ماشوم پیغمبر لیدلی نو اغم د صحابه رتبه ده او نابالغ ماشوم صحابي ولیدو نو داغه هم د تابعی رتبه ده نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 72 صحابه لیدلی لہذا امام ابو حنیفه تابعی دی په دې تابعی توپ کې فائدہ صدا فائدہ صدا فائدہ پیغمبر ویلې دا چې خیر القرون قرنی بهتره په زمانو کې زما زمانہ ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خزمانه چرته وا یا چرته پیدا بشي پیغمبر وی خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم نو بهتره په زمانو کې زما زمانہ ده چې هغه د صحابه او دور ده ثم الذين يلونهم بیا هغه زمانه بهتره ده چې کومه زما زمانه ته نږدې ده نو د دې زمانه ته نږدې بیا د تابعین زمانه ده د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په دغه حدیث لاندې د پیغمبر په دغه ذات کې ده چې خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم نو امام ابو حنیفه په هغه بهتره زمانه کې دی چې هغه کې بیا یو امام هم بل نشتا دا ټول د نبی عروس دا به تاسو لا ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پیښور خار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي نو اختلاف د اندرون د صفای عالم ګورا امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي چې ما ته به کومه مسله کې څه مشکل پیښ شو نو زبد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قبر تلارما چې قبر ته به لاړم نو هلته به مې دوه رکاته نفل وکړ نو د امام شافعي مذهب دا دی چې هغه په منځ کې رفع الیدین کوي لاسونه دلیږي امام شافعي وایي چې د امام صاحب د قبر سره به ما نفل کول نو ما به رفع الیدین هم نه کول او پسینه به مې لاس هم نه کې خو لاندې به مې لاس کې خو ځکه چې د دې قبر والا مذهب دانو نو دنه مال حیا راتله او به کیسو داس چا زره جستا اختلافی او ته دا هغه قبر ته بلار شي او دوه رکعاته نفل بو کې او دعاګانې بو کې چې خدای دا مشکل زما آسان د امام شافعي سره د اختلاف د امام ابو حنیفه سره داغه په قبر به نفلونه کول او بیا به خپل مسلک پرې چې د دې قبر والا مذهب دانه دی چې د خپه نشي چرته تاسو خیال را نو د دې وجنه عزیزانو زمونږ اختلاف داسې پکار نن ستا ټول ملک په یو عظیم قهر گرفتار دی عظیم قهر یو خو قوم د قوم ته د علم او د غیر علم پته نشته پیجنینا کچرتا یو باټ را پاسې دو ورته په منبر کې ناستو او غزل شروع کړم دوی ورته وی واه واه سبحان کچرتا یو ناتخوان را پاسې دو او ورته تقریر شروع کوم دوی وی دالوی مولا امام شافعی رحمت الله علیه دا سوکو د کمزه او کم ځای کې پیدا و او بیا علم په کم ځای کې کړو دا بیان دی نه عزیزانو امام شافعی رحمت الله علیه د خپل نوم چې د محمدو او د پلار نوم ادریسو نو دی وایا محمد ابن ادریس د د سلسله د نسب چې ده هغه پشپګم پشت کې د عبد المطلب او عبد مناف سره لګي عبد مناف چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نکو نو دا شافعی چې و دا د عبد مناف زویو نو گویا پشپگم پشت کې امام شافعی رحمت الله علیه چې ده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم نسب دی نو دته شافعی زکه وای چې نسبت هغه نکته کیږي چې د د غور نکه نامه چې د شافعی و نو د نیکه په نوم مشهور شوی دی ځکه چې داغه نسبت د پیغمبر د نیکه سره کینی د خپل نوم چې دی هغه محمد او د پلار نوم ادریس نو امام شافعی ته شافعی ځکه وایي چې نسبت هغه نیکه ته شوی بیا د مور چې وا هغه څوک وا د د مور چې وا د د مور سلسله نسب چې ده ا د حضرت علی صاحب د ترور سره لګي پدرم پشت کې تقریبا هغه د حضرت علی د ترور سره لګي یعنی د د مور د طرف نه د حضرت علی هم نسب ده او د پلار د طرف نه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هم نسب ده نو گویا دا په خاندان رسول کې شمار دی او سید دی پیدا شوه کله دی پیدا شوه امام شافعی رحمت الله علیه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د وفات په شپه باندې پیدا شوی په کوم شپه چې امام ابو حنیفه وفات شو نو په هغه شپه باندې امام شافعی پیدا شو علماء لیکي چې دا څه عجیب او غریب واقعا ولی رونما شوه چې یو طرف ته لو امام د دین وفات کیږي او بل طرف ته لو امام د دین پیدا کیږي نو علماء یو لطیفه ورپسې جوړ کړه چې دا قصه داوا چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې ژوند دی نو امام شافعی ته نه دنیا ته نشو راتله دا علمائیه مذاق دی ځکه چې یو رڼا موجود و او عظیم رڼا چې ټوله دنیا رڼا کړې و نو دی وجنا بل رڼا دنیا ته نشورات نو امام صاحب چې موجودو نو امام شافعی ته نه نشو راتله خو چې دی وفات شو نو هغه دنیا ته راغی عزیزانو امام شافعی رحمت الله علیه چې پیدا شو د چې د اوو کالو شو نو قران ورته یادو چې د وو کالو شونو ټول قرآني بیا یاد کړو زمونږ د طالبانو نه کله زه تاسو کوم اور سړی به دې دا تنبه به د تنه نه پنا کیږي الکه څک څه چل کې استاد وې قرآن یادوم دویمه سپاره دې دا ویله اوس په درېمه کې نو تر اوسه دې څه خرڅالور خدای دې ورکا فراډ سنډا وي امام شافعی رحمت الله علیه عمر چې او کال شو نو قران یاد کړو بیا او د عمر چې پنځلس کال شو نو موطا امام مالک یاد کړی و بیا علما ورته ورځ وی چې تا ته موطا شروع کو امام شافعی رحمت الله علیه ورته فرمایل چې موطا ما ته شروع کوي ما تاسو غوږ کېدئ او معطا کتابونه مخې ته کېدئ او واورئ چې زه درته واوروم نو علماء مخې ته معطا کتاب کې هو او امام شافعي ورته شروع شو حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول معطا امام شافعی رحمت الله علیه په یاد ورته تیر کړه او زمون د غټ سرو تا عمر ټول تیر شي یو حدیث ورته یاد نه یو حدیث خپنه شي تاسو عمر څنګه تیر دی تاسو عمر څنګه تیر یو حدیث تاسو ته یاد نه دی د قران یو صورت درته یاد نه دی یو صورت سورت یاسین درته یاد نه دی تبارک الذی درته یاد نه ده سورت مزمل در تیاد نه ده هغه د ګړبنو رونه یې چې مونږ کې څه راځي او زه په کې درې ځله قل هو یم اللهم انا نظر دې الله لو الحمد ناراضي زه په کې درې ځله قل هو یم موسم ده بډاګان بډاګان چې دی پویترو کې درې ځله قل هو وي دوته اللهم انا نه ور نو عزیزانو عرض مې داو چې یو حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د قوم ته یاد نه دی یو حدیث هغه هم خلق وکنا امام شافعی هم پشان بنی آدم او د پنځلس کالو په عمر کې موطا امام مالک دومره کتاب دی دومره دومره غټ کتاب پنځلس کالو په عمر کې هغه یاد کړو او د وو کالو په عمر کې ټول قران ورته یاد د دې وجنه عزیزانو هغه قوم به څنګه خورز ګوري چې د کم قوم دا عالمي چې هغه ته یو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد نه په خدای قسم مونږ نه مخکې چې کوم خلق تیر شوی دي یاد خو څه کوي هغه به عام خبرې په قران کې کولی عام خبرې تا به څه سوال وکړو پوښتنه به دې وکړه د قرآن آیات به و او د هغې جواب به کول عام خبرې عبدالله ابن مبارک حج نه وزګار شو په لار روان په لار روانو نو یو بډای خزه یې ولیده شړای په ځان اچولې ده او پټه ناسته ده عبدالله ابن مبارک پوه شو چې دا خو زنانه ده خزی باندې چې سلام اچي نو السلام علیکم بنو السلام علیکی بوي څه بوي علیکی ابو ډای ورته څه وایي د سلام جواب ورته وی سلام قولا من رب الرحیم